الله الرحمن الرحیم اسباب العصمت اسباب دی عصمت گورا دری قسم غٹ مخلوقات فرشتے حیوانات او انسانان فرشتو کې خدای پاک خواهشات او د ماده لوازم دا شینا خدای پاک د سرنا پکې اخی نه نو ځکه دو کې صرف قوت ملکیه او چې کوم عام حیوانات تی اغی که بیا خدای پاک جوہر دی عقل اقوت ملکیہ نی اخائے اغی که صرف بیا قوت بہیمیہ البتہ حضرت انسان حضرت انسان دا دی قوت ملکیہ او د قوت بهیمیه مقصد دا دی چې یو معجون وي د قوت بهیمیه او د قوت ملکیه چې وي یو معجون مرکب وي نو اوس انبیاء کرام دا معصوم ولی وی دی گنانا او دی عصمت تی پارا س اسباب دی اخیر دو هم په صحیح او صریح نصوص سره ثابت شده خبره او بالکل د مشاهدی او واقع سره متحققه خبره ده چی دا انبیاء دا دی جنس تچا ندی انسانانو ندی او دا دی نوع انسانی افراد وی او څنګه چې د انسان تهذیب و تمدن خوراک سکاک لباس گرمی سردی لوازمات بشری هغه وی هغه دو ته هم چې دی لاحق دی نو بیا څه وجه ده چې نور انسانان هغه مقصد دا دی چې ګناه هغه نه معصوم نه دی او د انبیاء کرام چی دی دا د ګناه نه چی دی معصوم دی اخیر بیا د دی څه وجوهات دی نو شاه صاحب اوس را درومی او په دی بحث کې اسباب دی عصمت چکه در ته بیانې چې درې اسباب دی بیانې چې درې دغو اسبابو د وجې نه باوجود د دې چې انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات دا د نوع د انسان نه دي خو بیا هم دو د ګناه نه چې دي معصوم دي د صغیره نه هم د کبیره نه هم او قبل النبوت هم بعد النبوت هم قصدن ددې دې ګناه نه چه دي او خصوصا داسې يو ګناه چه هغه سره يعني هغه د حدودو شرعيو متعلق وي او هغې کې فرق و سر رادرومي هغې کې خو بلکل تصور قدر نشي پيدا کيدلای چه نبي نه داسې يو ګناه صادره سي لکه کذب شو لا داسې مقصد دا ده چه دي هغې کې هغه اعتماد بيا پاتې نشي اوس غټه وجه دی پاره اسباب د عصمت خو بیانو خو هسی الله تعالی دو معصوم ولی پیدا کړی دی الله تعالی دو معصوم ولی پیدا کړی دی نو هغه وجه دا ده چې الله تعالی دو دیو جن معصوم پیدا کړی چې دو په هغه قوم کې او په هغه ملت کې یو وقار او کردار وی ځکه چی دو قوم ته دونه یو عجیب تعلیمات تی وحی پیش کئی چی که چرته دو کردار نه یی او دو په قوم کی یو اخلاقی اقدار بلند نه یی نو بیا به هیڅ کله قوم په دو باندی اعتماد ونه کی او قوم به د دو خبره ونه منی نو بیا به الله تعالی دپاره حجت بالغه په قوم باندی نه یی. الله تعالی خو دا کئی چی دا ثابتی چی انسان دی پار حجت آپات نشی بل اللہ الحجت البالغا ذکر چکا اس دا سی یو کستا بالفرض والتقدیر اللہ تعالی نبوت ورکڑے وے چی ایخ پا قوم کی سوقار نو ہے او ایخ پا قوم کی دا سی یو ردی اعمال کول ہے غلې یا ډاکې یا زناګانې یا داسې یو عامو خلکو غوندې ردي اعمال یې وای نو خلکو به د ده په دې بار دې او بوج دې نبوت باندې هغه یو عظیم امانت باندې چیرته اعتماد کړی و چې یاره دی به په دې کې چې وي رښتونه وي تاسو خپله سوچ وکړو چې یو عام سړی یو خبره درته وکي او یو په قوم کې یو صالح او نیک سړی خبره درته وکي نو یو فطري طریقې سره فطری طریقی سره د سړی میلان د هغه کوم سړی شریف وی با اخلاق وی او یو کردار وی وقار وی د ایخ خبره او مقصد دا دی چی د بل سړی خبری په ارویدو کی چی وی ډیر فرق وی په غوږ ورته کیښودلو کی فرق وی بیا په منلو کی هم چی فرق وی او د هغی کیسه په وزن کی هم چی فرق وی نو الله تعالی انبیاء کرام دا ګروه مبارک دای ټول چه کړ معصوم پیدا کړ دی ګناهونو نه دی دی پاره چه الله تعالی دی پاره حجت بالغه وی په چا باندې په انسانانو باندې او سبا دا ورته ویل شي چې ګوره تاسو ته خدا سی و ذات دا خبر کړی وی چې هغه تاسو کې اوسیدلای وو او تاسو چیرته هم دی اغنه مخ کې دروغ نو اوریدلی او چیرته هم یې خیانت نه و کړی نو چې بیا ما ورله امانت ورکړی و نو په هغې کې به یې څنګه خیانت کاوه او که یو داسی خائن سړی وی یو کاذب سړی نو دو به ورته ویل چې الله تعالی دی خو مقصد دا چې مخکې داسی خیانتونه کړی دي نو مونږ خو دا خیال اول خو مونږ دا و چې یاره تا به ورله دا بوج ورکړی نی دی امانت تی وحی او که ورکړی دی بیا به ده پکې ته څه کړی خیانت کړی او دی خو مخکې مثال دروغجن و نو مقصد دا دی چی څه پته لګیدله چی دی اوس مونږ ته دا دروغ وایی که دی مونږ ته دا چه کئی رشتیا خبره کئی دا پته به مقصد دا دی چی نه لګی نو بیا به دو دی پاره څه درجه کی یو حجت چی وی وی نو دی وجه نه الله تعالی انبیاء معصوم پیدا کړی چی دو دی پاره خلق دی پاره حجت نی بلکہ الله تعالی دی پاره حجت چی وی آ قائم وی وللہ الحجۃ البالغہ وللہ الحجۃ البالغہ تاسو په دې خبره پوه شئ اوس اسباب دی عصمت اسباب دی عصمت دا دری دی یو خدا چې خدای پاک دو طبعا یعنی په دو طبیعت کې ا د دوئ په فطرت کی د شهواتو رذیلؤ نه او د داسی غټ یا اخلاقی کارونو نه چی هغه سره د سړی په هغه وقار باندی داغ را درومی نو فطرتا طبعا خلقتا خدای پاک دو د دا شئینو نه څه پیدا کړی دا نفرت پیدا کړی دا یو طبعی نفرت مقصد دا دی چی دی ځکه چی سلیم الطبع سړی وی سلامت طبعی وی پکی نو کله بغیر دی دینه چی دی دی سو وجوهات دی وجنه یوی گناه نه منی شی او بس یو طبعی کراحت او نفرت پا ایغی که چکے محسوس کئے او انبیاء کرام دا خو ټول سلیم الطبع او صحیح ذوق خاوندان و نو الله تعالی فطرتاً دی دو فطرت او دی دو طبیعت په داسې نهج باندې پیدا کړی ده چې دو دی ګناهونو نه پاک تی او دو دی داسې ګټ یا کارونه نه او داسې شهوات رزیله وغیرہ دغه نه دو چکه یو قسم تا یعنی طبعی ابا او نفرت نه کوي یو سبب خود عصمت چدا آدادا دوام که کله بالفرض والتقدیر داسی یو اچانک موقع رایسی چی بالکل سړی قریب وی چی ایغی گناه کی چسی پریوزی او دالی انسان وی انسانی هم چی وی تقاضی وی نو عین په دغ وخت باندې هم الله تعالی دی دو په هغه زړونو کې هغه دی حسن شي حسن او دی قبیح شي قبح او د هغه مآل آ داسې بلکل په ذهن کې چه کی مستحضر کی آ یې په ذهن کې چه کی مستحضر کی ولقد همت به وهم بها لولا ان رآ برهان ربه چه کلا مقصد دا چې د عزیز مصر شجه زلیخا ایغه مقصد دا چې دروازې بند کړي هر شی وغلقت الابواب وقالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای نو په دغه وخت باندې باوجود دې چې نوجوانی وا او مقصد دا چې حسن و جمال و جانبین طرف تا هر شی و خو الله تعالی دی هغه حسن شي حسن او دی کبیر شي قبح آد یوسف علیہ السلام په هغه برهان نه مراد دالته دادا چه هغه حسن شی حسن او د کبی شی کبح آئ د ده په ذهن کښې چه کړه مستحضره کړه چه مثال د دې چه کوم خاوند ده هغه خو د ما مقصد دا ده چه آقا غوندې ده او د ما مالک ته او ما ته ښه ټکانه راکړې ده نو دا مقصد دا ده چه د یو ډیر نچلا کار ده چه یو سړی در سره احسانات کړي او بیا دې ته ده په امانت شی کښې چه کئ خیانت کئ او ګوتې پکې وهې نو بیا چې یو نبی وی نو خو دونه سلیم الطبعی ډیر خلق چې په دې معاشره کې کله خدای پاک ورته سلامت طبعی ورکړي نو چا سره یارانه دوستانه او مقصد دا چې داسې حالات باندې کله پیښ شي نو چې سلامت طبعی خدای ورکړي نو باوجود دې چې دنه مطالبه لا غوشي کنه لیکن دا دا نه برداشت کوي چې دې یو ملګری په غیرت یا په شرم باندې لاس چکا هغه ولګوم ځکه چې ما ورسره ملګرتيا ده سبا به خبر شي ويي به چې دا تا ملګرتيا ماته نو هغه شهوات ټول چکي آ کيني نو دالتا مقصد دا چې دا سه انبیاء کرام چې دي دوته الله تعالی د حسن شي حسن او د کبیش کبحه هغه ورته ایحا کړی وی هغه ورته چی وحی کړی دی حسن شی حسن او دی کبیح او دی هغه مآل هغه دی دو په ذهن کی چی وی دغه سی مستحضر وی نو الله تعالی مقصد دا دی چی دی گناهونو نه چکی هغه نه محفوظ کی او معصوم بالکل ورنه چکی بچ کی شاجی او کله وخت داسی شی چی الله تعالی دی دو او چی کم هغه شهوات رذیلہ مقصد دا دی چی اراده غوندې هسې هغه زړه کې راغلي يي اګر که مقصد دا ده چې هغه په دغه نيت باندې نه يي چې دا يو شهوت کار ده خو هغه ده ته هغه سمجھ نه يي راغلی چې ياره دې کې دا قباحت چې ده پروت ده نو دغه ټيم کې هم الله تعالی بيا د ده د هغه ګناه په منځ کې څه شي حائل شي لکه حضور صلی الله علیه وسلم دی بخاری شریف کتاب الحج کی روایت تا مخکی می درته بیان کړی چی حضور صلی الله علیه وسلم دی پچیس سال عمر وو خپل تر مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورسره وو چی کلا بنا دی کعبی کدلا نو ټول قریش لګیاو او خخ کانی قتل پدی غونو کی او مقصد دا چی را رولی او تراش کولی آغا کعبی بنای ونا چکولا جوړولا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم هم دی کی حصہ خستا او کانی چکول را راول نو د جسد اطهر مبارک هغه نازنین و نو په هغه کاڼو باندې څه کېده هغه اوږه خوږېدله نو تره ورته ویل چې دا لنګوټه چې کومه ده دا کولاو کا او دا په داسې ورته ته به ته کا او په اوږې باندې چې کا ورته کېده چې کله د داسې اراده کوله که نه نو فورا په د باندې چې راغله بېهوشي راغله بیا چې کله دی په هوش سو هغه لنګوټه یې چې وه تړلې وه یعنی الله تعالی ته دا پسند نه وه چی ده مثال چیرته ورون لا داسی هغه فرض ځای آچوک چه کی ووینی نو فورا دی هغه په مابینس کی چه څه حائل شی نو دا وجوهات تی دی اسباب دی هغه عصمت تی چا انبیاءو یعنی بهر حال که نور نی کنا دور قدر ویلی سی کنا چی دا محض اللہ تعالی دا مقصد دا چی پا دو باندی یو خاص فضل وی او اللہ تعالی پا خپل فضل سره دودی ګناهونو نه چه وی محفوظ او معصوم کړی معصوم کړی او دوی ګناهونو نه پاک چه دی پیدا کړی او دو ته داسی مقصد دا ده چه موقع او نوبت نه ورکوی چه هغه په ګناه کی ملوث شی حتی چه د ده آینده کار د نبوت کی بیا هغه چه وګرځیږی رکاوټ او داغ جوړ سی نو دا د الله تعالی یو خصوصی په دو باندی چه وی عنایت وی ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشینده دا برخی ازلی دی نه په زور نه په سیالی دی دا په ټنډی دی په منډی نه دی ځکه دا برخی دی نبوت چی دی دا وهبی دی دا کسبی نه دی دا نه چی یو سړی ښه ډیر نیکی ګانې وکړي اعمال وکړي بیا به دته چه سی نبوت نه نه دا یو وهبی دی الله تعالی چی هلته بس په ازل کې کومې تقدیري فیصلې دي او څوک دغه کار د امانت د پاره خوښ کړی دی بس هغه دی دا نور په مقصد دا دی چی په اعمالو یا په دی سره سړی حاصلولای نشی تاسو په دی خبر نو دا هغه عصمت د انبیاء اسباب شاہ سے بیان کر چونکہ حقیقت النبوت خائی کنا نو دی وجوہات پا بنا باندی چی کوم نبیان دی یا دی نبیانو وارثان دی نو چی کوم ورثا دی علماء لکی چی ایغا پارا داسی اخلاق پکار وی پا معاشرے کے او داسی ٹیم تیرول پکار وی پا معاشرے کے چی سبا اغا قوم تا کوم وعظ و نصیحت کئی نو چی اغا دی د چی وی آ مؤثر وی او خلق بیا دی د خبر چکی منی داسی یو کردار جوړول چی پکاری اوس تخپل سوچ کچ داسی یو صاحب کردار سره یو خبره وکی نو په خلقو باندی ځان له یو اثری او که اسی یو سړی صفا قرآن نو کی خوچ خپل عمل اغی نی کنا نو اغا شای اثر بیا مقصد دار چی په خلقو وی وی خپل مونږ توائی چی تیوی مکا و خپل تیوی دا کور مونږ توائی چی کور دغا زنانا مو باس و خپل لونه په بازار کی گرس وی کنا نو دا خام خا اغا مقصد دا چی دعوت پکار کی دا چی جوڑی دی رکاوٹ جوڑی نو دی پارا یعنی مفهمینو دی پارا هر مفهم چی کوم صنف وی نبی خو اعلی صنف تا رسول خو اعلی صنف تا اسی مطلق چی مفهم وی نو اغا دی پارا یو اعلی کردار چه دا آ پکار دا چی دی د پا اغا کار باندی داغ آ مقصد دا دی چی رئی نشی تاسو پدی پوه شو شا جی اسباب العصمت والعصمت لها اسباب ثلاثه خصوصا په هغو امورو کې چې هغه رجعه هغه محافظت تی حدود شرعیه و ته کیږي محافظت تی حدود شرعیه و ته کومه رجعه کیږي یعنی په هغه کې خو تصور قدرې نشي کېدلای چې یو نبی نه چوسی کوتاهی قدرې وشي نمبر دو دوم سبب وأن يوحى إليه حسن الحسن وقبح القبيح ومآلهما او بل دا خبره ده چی وحی وکړه سی په طرف تی نبی د هغه حسن د حسن او قبح د قبیح و مآلهما او مآل د دواړو نور مثالونه هر شی می درته ذکر کړی دی وان یحول الله بینه و بین ما یرید من الشهوات الرذیلہ دریم نمبر چی الله تعالی حائل شی پما بین د دکی او پما بین د هغه چې کوم دو اراده کړی د شهوات رزیلو نه چی هغه په مابینس کی الله تعالی چسی حائل شی شا جی اوس انبیاء دی پارا څنګه سیرت پکار ده الکه دا وباسه یو غرب ورکا او دی پارا څنګه سیرت پکار ده سیرت وعلم پدې خبره باندې ځان پوي کا ان من سیرت الانبیاء علیهم السلام دی سیرت دی انبیاء نا دادا الا یامروا بالتفکر فی ذات اللہ تعالی و صفاته دو به خلقو تا دا حکم نه کئ چه تاسو دی اللہ تعالی په ذات کی او دی اللہ تعالی په صفاتو کی چو کو فکر وکو خلق پا دی طرف تا نر بولی چه تاسو دی اللہ تعالی په ذات او تاسو دی اللہ تعالی په صفاتو کی فکر وکو مخکی می درته ویلیو چی ګوره دی الله تعالی په ذات کی ادی الله تعالی په صفاتو کی فکر کول دا ټیک ندی ځکه چی دا فکر فی الصفات دی رجع آخر فکر فی الذات تکیگی نو دا صحیح خبره ندا ہاں البتہ دی مخلوقاتو کی بسرائی چکے اغی کی بسوچ کئی نو اغنا بدی اللہ تعالی بڑائی سرائی معلومی وعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کا ان من سیرت الانبیاء علیهم السلام چې د سیرت انبیاءنا دا دا الله یامر بالتفکر فی ذات الله تعالی و صفاته چی امر با دونوں کے خلق تا تفکر پذات اللہ تعالی کے او صفات دی اللہ تعالی کے فإن ذلك لا يستطيعه جمهور الناس ځکه چی ددی طاقت عام خلق نلری چی هغه د الله تعالی صفات کما حقه وپیژنی او الله تعالی په ذات کی چه کی سوچ وکی نه داسی با مقصد دا چی حکم نه ورکوی وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم ادا مقصد دے کول دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مخکم تتا حدیث تیر کرا ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ چی دی الله تعالی په مخلوق کی تاسو فکر کوو لیکن دی الله تعالی په ذات او په صفاتو کی تاسو فکر مه کوو او دا کول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پا دی آیت مبارک کے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَىٰ او تاسو پروردگار طرف ته چه دا انتها ده یعنی هلته بیا د تاسو فکر نور نه چلیږي هلته بیا د تاسو فکر نور نه چلیږي نه هر جای مرکب توا تاختن نه هر جای مرکب توا تاختن کہ جاہا سے پر باید انداختن سادی سے وائی چه هر چیرتا مقصد دا ده چی د سورلی چلولو ټیم نه یی چی ته سورلی پکی ته یو هر میدان کی دی سورلی ته منډه ورکه کی جا ها سپر باید انداختن ځکه ځنې ځایونه داسې چې هلته سورلۍ خو څه کوي هغه ډال هم غورځول چې پکار وي که جاها چې ډېر ځایونه داسې دي سپر باید انداختن چا ډال به چکې پسې ور وغورځوي په پوه شوې نو دا مقصد دا ده چې د الله تعالی ذات او د صفاتو متعلق چی کوم میدان ده په دی کی مقصد دا ده چی د عقل سواری چلول دا ناکامی ده په پوه شی هلته به دی چیرته ایکسیډنټ په کړای او کار به دی چی خراب وی نه نه دی میدان ته به د عقل سواری نه ورګډای ای بر طرز خیال و قیاس و ګمان و وهم وز هر چه گفت اند و شنیدیم و خوانده ایم دفتر تمام گشت و به پایان رسید و عمر ما همچنا در اول وصفی تو مانده ایم وش دا دی عقل خبری ندی شه جی قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دی آیت مبارک تشریح کے دا سی ویلی دی لا فکرت فی الرب په رب کی به سړی فکر نه کوي وانما یامرون بالتفکر فی نعم اللہ تعالی و عظیم قدرته ہاں البتہ انبیاء کرام با امر کئی پا تفکر پا نعمتون دی اللہ تعالی کے او عظیم اغا قدرت دی اللہ تعالی کے بل دوم نمبر دی انبیاء کرام سیرت ندا خبر دا چی دو به خلقو سره د خلقو هغه عقولو مطابق خبره کئی او د هغه خپل امت عقولو نه چیږی خبری به نه ورته کئی او ځکه را درومی مولانا روم صاحب پدی باندی خو تشریح کړی دا کلموا الناس علی قدر عقولهم دا یې ورته عنوان کېښودلی دی چې سړی د خلکو سره د خلکو هغه عقولو مطابق څه کوي خبرې کوي او دا غایت فصاحت و بلاغت وی او دا حکمت او دانائی آدی توتائی چی خبرہ دا بدی مخاطب مطابق کئے ذکر پا کلام کی ٹول لحاظ هغه دی چا ساتو سی دی احوالو دی مخاطب ساتو سی نو چی اس مخاطب دی مقصد دا چی کمی درجی وی خبر با ورته چکای اغی درجی کای که مخاطب دی امیو او ته خبر دا سی ورته کای لکه منتهی طالبان خو مقصد دا چی آب غریبان وی چی دی سو ویلا او ته به خوشحالیږي چرکوس چې یاره داسې اصطلاحات ته پکې وویل هغه کنه آب وایي چې که رښتیا داسې توره مې وواله کنه چې بالکل غر مې ړنګ که دی هغه خپل جهالت باندې بیا لا چې کېږي خوشحاله کېږي چې ما خو داسې ګران ګران ټکي ورته چې کړه استعمال کړه هلکه بېوقوفي کار دی وکړه حماقت کار دی وکړه او د حدیثو او د دانایانو او د حکماو هغه قول خلاف کار دی چې وکړه دا کوم حکمت خبره ده لکه اوس مثال په تور باندې نحو میر والته لګیا یې که نه اسمانو تر کوزه کله ځمکه ورته پوولې کله بل ځکه مقصد دا چې دا مونږ د نظام تعلیم دونه مقصد دا دی چې مؤثر نشي چې څونه د دغه نورو ارامیانو والته چې مؤثر شي هغو باقاعده ټریننګ کړی او د پرایی طریقې او دا امون خو چې ملا شي وایي چې بس زه عقل فعال شوم نه به زه اوس چا نه د تدریس طریقه زده کوم او نه به بل شی ولی زه اوس عقل فعال شوم شین کاغذ ده خو مقصد هغه اخیستی ده ما اخیستی ده نه نه لکه یو طریقه وي یو هغه وي نو هغه لګیا سي که نه چې اول کال فارغ سي نه امیر ورله ورکړي مدرسې وال او دی لګیا سي چې چېرته شرح کې څه لیدلي یو څه یو بې ربطه بې ضبطه یو غوبل چې یې جوړ کړی هلکه څه ضرورت ته وش دا هغه مقصد دا دی چی دی هغو هغه ماشومانو عقولو نه چی تیږی خبری نه نه چی کوم مخاطبین در تناسی نو کم سے کم پا دا کلام با پا داسی سطح باندی سڑای کئی چی هغه مخاطبین طول هغه چی کولای سی فهم کولای سی دونه سهل او دونه پستی او خوږی لهجی باندی با هغه خبره کئی چی هغه مخاطبین طول چی کولای سی فهم کولای دا نه چې مثال په دې کې داسې اوس زه سبق ته وایم چې په دې کې دوه درې طالبان پوه شي معیاري او د نورو هسې چې یې خولې نیولي دا د نورو چس له حق تلفي شوه نه داسې یو پستې لهجې باندې به کوي دا عین حکمت دانایی او دې ته فصاحت بلاغت وایي فصاحت بلاغت آدی دخشی چدا نام دا دی تنوائی چش گران الفاظ استعمال کی کچا دی فصاحت بلاغت دا تعریف رمندک اختبا انعامی چی فصاحت بلاغت دی ته وتای چی شه ګران ګران الفاظ شه ګران ګران اصطلاحات سړی وای بیا دا فصیح بلیغ ګان سی دا چا ویلی دی په بس چی کوم شای په سمج چی زر را درومی او دی ارچا په سمج چی هغه خبر را واستولای سی نو دا ته مقصد دا دغ سړی ته چوتای فصیح او بلیغ ورته وای تاسو په دې پوښ نو د نبیانو کار دا دا چې آب دی امت هغه اذهانو مطابق چکی خبرې کوي ځکه تاسو وګورئ د حدیث احادیث مبارکه او څونه پسته او څونه خوږه لهجه ده چیرته پکې داسې ډیر استعارات یا داسې یو مجازات یا کنایات یا ډیر دا مو پکې لیدلي دي څونه سیده ساده او پسته لهجه ده د حدیثو ته اوس رواړه و مشکات شریف ګوره بخاری شریف ګوره چې به محاوره څه ترجمه یې وسه لیکلي کنه بالکل به دونه بغیر د څه مشکلاتو نه څه کوي اب به پوهیږی دی قرآن کریم سونه پستا او عجیب ساده او بهترین لهجه ده چی یو سړی یو ور دی زده کولو اراده تو کی هر سړی چی کولی شي زده کولی شي داسې نه چې داسې پکې مشکل هغه او داسې ډیر مغلق عبارات لاغو نه نه دا شي نه نه پکې نو بل دی مفهم کار دا دی نبی کار دا دا چې آبا خلق سره دی ایغو هغه عقول مطابق چکه خبره کوي ځکه چې د دوی کوم مقصد دا هغه بار امانت هغه بار نبوت چه هغه خلقو ته چه کی ورسی او ذمه داری فارغه کی ومن سیرتهم ادی دو سیرت ندادا صفات دی نبیانو ندادا اللہ یکلم الناس چی دو بخبر نکی خلق سرا الا علی قدر عقولهم مگر دی اغا خلق عقول مطابق پی کئی اللتی اغا خلق علیها چی پی اغا بان خلق پیدا کری شوی دی وعلومهم اللتی هی حاصلت عندهم باصل الخلقت اوس د انسان دوه قسمه علوم دي یو یو د انسان هغه علوم دي چی هغه علوم هر کس نا کس ته حاصل دي ها البته که یو سړی مجنون یا پاگل وي آخو بله ده نو یو دی انسان هغه علوم دی چې هر کس نا کس ته حاصل وي او هر سړی په هغه باندې چې کی دی آ پوهیدلای شي او هغه کې داسې باریکی ګانو او دقتونو ته ضرورت نشي او دا هغه د انسان علم ده چې دا ما به الامتیاز ګرځي د ده او د حیواناتو په مابینځ کې یو د انسان دغه علم ده چی مقصد په عوامو کی چی دا موجود دا چی ادی دو او دی هغه حیوانات ما بینس کی ما به له امتیاز شاید یو دا علوم دی او یو هغه علوم دی چی هغه کی دقت وی باریکی گانی وی هغه بیا خپل چه دی اسباب دی هغه بیا خپل چه دی اسباب دی چه دی هغه دی وجنه هغه علوم چه حاصل شوی یا خلاف عادت اللہ تعالی خپل عادت مستمرہ خلاف مقصد دا چی چاہتا چی ورکڑی لکه انبیاء کرام تا لوی لوی اولیاء تا دغس علم لدنی چکی ورکی یا داسی ریاضات شاقه سړی کړی چه نفس یې د دې خبرې ته برابر کړی چه په هغه باندې د داسی شیونو ادراک راوسی چه هغه مقصد دا ده چه عام خلق نشی کولای او دریم چه داسی علوم قواعد د حکمت د فلسفې د معقولاتو د علم کلام چې کوم باریک باریک علوم, علوم دی دغه سره ممارست راغلی نو د هغې د وجې نه د قیاس او قواعد د قیاس او مقصد دا دی چی د استنباط طریقی او د استخراج د یو شی نه کلیات او جزئیات او په دی باندی ذهن ممارس کړی کړی نو دی وجه نه ده کی یو باریکی چی راغلی او دی هغه مشکل مشکل نکات هغه مشکل مشکل شیونه چی کولای شی حل کولای شی بل دا ده نو انبیاء کرام چی دی هغه به خلقو ته په دغو علوم سره نه مخاطب کیږي په دغو علومو سره بلکې آ چې خلکو ته مخاطب کېږي نو د هغه اول قسم علم مطابق په چې کېږي مخاطب کېږي او داسې خبرې په ورته غورځوي چې هر څوک یې زده کولی شي ولې حضور صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې په هغه دور چې ګوره صحابه کرام چې کوم وو د عربو معاشره سو فیصد جهالت معاشره وه سو فیصد او چور ته چور صحابه کرامو دی حضور صلی الله علیه وسلم په اقوالو کې داسې دقت پهنه محسوس کاوه چې دونه تپوسونه یې ونه کړي وای چې حضور مونږ خو په دې خبرې باندې بلکل سر نه سو خلاص او بلکل پوه نه شو هغه بار بار تکرارونو ته به چې وای محتاج وای نو دونه صفا خبره به وه چې هر کس و ناکس په مقصد دا دی چې چه کېدو په پوهېدو نو ده ورسره چې په کومې لهجې باندې خبره کوله په هغې نه چا کوم علم لدني حضور صلی الله علیه وسلم ته خو خدای پاک هر څه مقصد دا دی چې دې علوم ورکړي وو نو هغه مقصد دا دی چه هغه علم لدنی یا داسی باریکی سره باندې نه ورته مخاطب کیده هغه چه کوم قسم اول دی علم ده چه هغه انسان کی خلقتا موجود ده او دی نور حیواناتو نه دی په هغه سره ما به الامتیاز ورته حاصل ده او تمغه دی امتیاز ده په هغه علم سره به ورته چه کیده مخاطب کیده شجی لکه بیا دی پر مثال در ته پیش کوم بیا یې عبارت کې وایو ته وګوره چې ګوره حضور صلی الله علیه وسلم نه کله صحابه کرامو به داسې تپوس وکړو چې آ به مقصد دا دی چې د دو هغه جواب به دو پاره مقصد دا دی چې هغسې مفید نه و آ به د دو عقول سره مطابق نه نو بیا به هغه جواب نه ورکاو بلکې چې کوم به د دو شان سره مطابق و د دو علوم خلقیو سره به مطابق و هغه جواب به ورکاو او دې تا په علم بدی کې تاسو ویلي دي بدی په مختصر المعانی کې دې ته مقصد دا دی چې جواب علی اسلوب الحکیم وای او بوسله ایراد الکلام علی اسلوب الحکیم سوال به یو شوی او جواب بچو بل نامو سوال ورنه وشو یسالونک عن الاهله چې دا ولی مقصد دا چې دا سپوږمۍ کله هلال شي کله قمر شي کله بدر شي کله مقصد دا چې حالت تربیر شي او مقصد کله حالت تی محاق راشی دا د دی خپل حالات دی د سپوږمۍ دا ولی کیږی اوس حضور صلی الله علیه وسلم دا ورته ویلی شوی دا نه چی د علم په دی خبره نه و که ورته معلومه وای خو ټیک ته کنی الله تعالی به زر وحی پر کړی وا چی دی وجه دا ده چی مثال یا هغه ساینسی نکته به ورته ښولی وای چی ځمکه دی چونکه لمر نه روشنی اخلی او دی نور مستفاد من نور الشمس تا نو چې کله مقصد دا دی چې ځمکه د دې هغه په مابینځ کې بالکل راشي دی پټه شي چې لږ ښکاره شي هغه لږ حصه واخلي نو لږ موږ ته ښکاري وهکذا دغسې بیا غټېږي بیا بدر جوړ شي چې بالکل مقابل شي بیا مقصد دا چې په کموالی شوری سی شوری سی حالت تربی ته رسی بیا نور کمیږي بیا هلال ورنه جوړ شي بیا 28 29 ته بیا محاق شي بیا مقصد دا چې قمر شي بیا مقصد دا دی چی دا یو دوه هفتو پوری دا حالت تربی کی دغسی قمر چلیږی بیا حالت تربی ته بیا بدر شی داسی